یعنی خلیفګان بر حق څو دي دغه پنځه یادول یعنی حضرت صدیق اکبر او حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ابن عفان او حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنهم، دا هغه څلور خلیفه ګان د اسلام چې څلور یاران ورته وایي د حضرت رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم او پنځم خلیفه برحق د اسلام حضرت عمر دی زید عبدالعزیز د بني امیه و څخه دی او په سل کاله باندې د هجرت ده هم امر کړی دی په جمع د احادیث مقدسو چې حضرت امام زهری رحمت الله علیه یعنی محمد ابن مسلم ابن شهاب دغه مأمور کی مکلف کی چې احادیث را جمع کړ نو د هغه مناقب خورا ډیر دي په کومه ورځ باندې چې دغه حضرت عمر زوی د عبدالعزیز دی خلیفه د اسلام سو هغه خپلو کوروالاو ته اختیار ورکړي که څوک پاته کېږي د لې څه په کور کې او که څوک غواړي طلاق هغه زما لخوا ورته اجازه ده زه په خدمت ته الله جل جلاله او په خدمت د اسلام مشغول سوم آینده زه نه خلاصېږم ودغه ته چې زه به بیا د خپل کوروالا سره ملاقات او مجلس کوم نو یو وخت کې د شپې د شپې د مبارک و انګور ته شوق وسو او خپل یو پیسه یو درهم نه درلود یوې کوروالا بیبي ته وویل چې ته ما ته یو درهم یوه روپۍ په قرض باندې راکړه چې نن زه مې کې انګور باندې رانسم نو هغې بي بي هغه روپۍ يا دوې ورکړې، ده يو خادم ته، يو غلام ته هغه پيسې ورکړې چې ولاړ شه له بازاره څه ما ته انګور راوړه. هغه بازار څه ګوښه و، هغه د انګورو ځای چې انګور خرڅېدل هغه څه ليرې و، لکن هغه غلام او هغه مريی خادم د ده داسې په لنډه زمانه کې راورسېد، هغه انګور يې وده ته راوړه. ده ورته ويل چې هغه ځای ليرې و، ته څنګه داسې ژر راورسېدې؟ ده ورته وویل، دلته آس د بیت المال تړلی و، ما هغه آس راخلاص کړ، پر هغه آس باندې سپور شوم، ولاړم انګور مې راوړل، نو په دغه خاطر باندې ژر راورسېدم، چټک رالم او پر پښو باندې نه یم تللی. نو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه بیخي ډېر وژړل، ویل، یا الله دا څنګه حال دی چې زما د نفس په خواهش کې او زما مقتضا د نفس چې انګور مې غوښته زما په شخصي مطالبه کې آس د بیت المال ستړی شو نو د ډېرې جلا څخه انګور یې پرېښووه او څکه یې هم لپه وکړه نو په دغه خاطر حضراتو مال د بیت المال دا د ټول ملت دی د ټول مسلمانانو دی بلکې په دې ملت کې چې هندوان او سکان غیر اسلامي کسان ګزاره کوي او جزیه د وطن ججه قبله کړې ده د هغو حق هم په بیت المال کې شته نو مؤمن مسلمان د خپل شخصي اغراضو دپاره نه سوای کولی چې موټر د بیت المال تیل د بیت المال به دی مصرفوي او هغه کارونه شخصي به کوي چې هغه د څه اجازه د طرفه د امیرالمؤمنین او د خپلو مشرانو نه وي. والسلام. جزاک الله.